اوس دا غین اورستو دا سلورم باب شروع کیږي سلورم باب چلیږي تر 253 نمبر آیات پورې ها د درېمې سپاره دا اول دا غسنه تر دې پورې آیات آیات پورې تر دې پورې دا دویم باب دغه سلورم باب دی په سلورم باب کې سدي په سلورم باب کې اوس کارا ترغیب ال جهاد ځان دې جوړ کور دې جوړ او نظام دی جوړ نو اوس خارجه پالیسی داخله پالیسی برابر شو نو خارجه پالیسی سره جنگ دی بس اوس جنگ ته وځه اوس چې دا ترغیب ال القتال ور کوي د دې طریقه به څنګه وي نو اولا بچ کوم دی نو دغه وو کی څوک تاریکین د قتال لپاره ته بزجر ور کی او هغه ته تخویف ور کی تاریکینو د قتال تا دا غینه پس به صراحتا امر کی په قتال باندې بیا قتال بالنفس هغه پسې بیا قتال بالمال دا دواړه جهاد بالمال او جهاد بالنفس پر ذکر کی دا غینه ورست ته بیا د بنی اسرائیل یو بل واقع ذکر کئ او پاغه کی تا ترغیب القتال در کئ او پاغه کی آداب د جنگ دی آداب د قتال دی نو یو چې د آداب د قتال نه دی غدا دی چې ګورا قتال د پاره به یو امیر پکاري خاص یو امیر و پکاري په نظم کې بدن نه قتال کې بهر ته بنوزي دا یو خبره دیمه خبره دا ده چې قتال په هغه ټیم کې بیا واجب او فرض شي کله چې په لار د قتال کې مانع تبعی او مانع شرعی ختم شي شرعی کم شی پکې رکاوټ ته تبعی کم شی پکې رکاوټ ته شرعی شی دا د معاهده دي دا پوه شو کنه تبعی دا دی کافر چې کوم دنه بل فرض معاهده نه شوی خو لیکن مل جل کې اسی کې او تا تاسو نه وای نو ټیک ته جایز بيد ته فرض بنی درته نو هغه صورت ته دغه شانتی بیا دا غینه پس بل بل تذکر ذکر کی دریم نمبر او شرایط د امیرو چې امیر به یاره جوړه د قتال د پاره نو څنګه امیر بدی نو هغه بر تذکر کی رستو ته 200 دغه کی 47 او 248 کی دا غینه ورستو ها وتر 248 کی بداوم وی چې د امیر حق د حقیقی امیر د هغه اثرات په الله تعالی حق کار کوي په فرق او په نصرت سره چې په جنگ کې او په قتال کې فائدہ صدا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين بل فساد چې کوم دی نو هغه با هغه ته وایي چې مندفی کیږي په ارسال د رسولانو سره رس څنګه چې په جهاد باندې فساد د فکیږي نو دارنګ د رسولانو پر رسالت باندې او خصوصا د اخیری رسول او بیا دا غي نفس جواب دی او سوال دی چې رسولانو په میانس کې فضیلت ته او اختلاف ته په احکامو کې نو دا اختلاف او فساد به دا غي د وجه نه راغلی نعوذ بالله نه نه دا دا غي د وجه نه دی دا فساد چې راغلی دا د خلکو د خپل اختلاف فی الايمان والکفر د وجه نه راغلی دی نو دا څو خبر برته ذکر کوي خطول د جهاد سره متعلق دي اول علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم دا دغه دغه تخویف ته یو قسم ته په یو واقع سره ها د تاریکینو د قتال د پاره چې کم خلق جنگ فریق دی علم ترایت نګوری للذین کسانو تا دا سوکو دا په بنی اسرائیل کې وخا بنی اسرائیل کې دا د حزقیل علیه الصلاۃ والسلام قوم وای په دغه دور کې د مفتفاسیرو لیکلي چې بنی اسرائیلو کې دوه دغه چلیدل یو اولاد د لاویو او یو اولاد چې کوم دینو هغه د چاو د یهوداو نو اولاد د لاوی کې چې کوم دغه سلسله د نبوت چلیدا او په اولاد د دغه کې چې کوم د یهودا کې یا یهودا کې هغه کې سلسله چې کوم دینو هغه د ملوکیت چلیدا ملک پراغوی نه راتلو دا دو سلسله په چا کرا روان بنی اسرائیل به ته عصر الملوک او عصر النبوت ها عصر القضات عصر الملوک او عصر القضات په تورات کې چې ګور الله غدی عنوان باندې تاسو ملاوی نو دا پکشته ده ها نو دا هغه حزقیل علیه الصلاۃ والسلام ته هغه بادشاہ وی هغه حزقیل علیه السلام پیغمبرو او قاضی نو هغه ته هغه دغه وی هغه مالک ورته وی چې را دا خلک جهاد لږه شي هغه پیغمبر دی قوم ته وی چې جهاد کو چې جهاد کو نو دې قوم وې څه شی وی جهاد هغه د شپې شپې کړي تنویر تختی او تختی د علاقې نه چې او تختی د الله تعالی په عذابا موت راوست مرګ پر راوست مړ شو ټول مړ شو چې مړ شو نو بیا د هغه نه پس خستی د السلام راغی الله ته جړا پر یاد کړو الله تعالی دوی را ژوند کړو راجوندی کړ دا هغه واقعي طرف ته اشاره ده عبرت په واقع کې سره هغه دا ده چې او دا مرګ په جهاد کې نه دی دا مرګ چې کوم دی دا د الله تعالی په امر باندې دی سړی په خپل کور مړ کیږي دا وګوره دا د لګان د جنگ نه تختیدل الله تعالی امر کړل خو څه کنه نو دا د چې دا خلک دا مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی تاریکینو د جهاد ته یو دغه ورکه چې تاسو د مرګ نه یریږي د مرګ نه یریږي دا غي د وجنه چې کوم دن تاسو جهاد پرېږدي نو دغه مارته وی دا د قتال بعضی مفسرین لکه قرطبی و غیره هغه په کې دا شان نزول ذکر کړی چې دا د طاعون نه تختی دی و بار غلی و د وبا نه تختی دی دی بیا دلته هغه د وبا احکام ذکر کړی دی خو لیکن هغه یو قول دی خو ظاهرا دا معلومی چې دا قتال دی ذکر است په مسله د قتال فورن شروع کړي وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله نو وی الله تعالی دوی ته موت مړ شي دا قول چې کوم دی دا د ارادي تکوینی د الله تعالی نه عبارت دی دا نه چې کنه په خلی ورته الله تعالی وی چې مړ شي نه خو بس دا و چې د الله اراده دا و چې لګي مړ شي دا داسې شله چې الله ورته وی ثم احیاهم نو چې مړ شو بیا وی مړو څومره وخت مړو بعد وی سبعه سنتين سنوات وکاله مړو څوک څوی خو بهر علاوه اسرائیلی روایت موږ نه تصدیق کول شو نه تکذیب کول شو خو کیسه ودا په ثم احیاهم بیا الله تعالی را ژوند ذکر په دعا د حزقیل علی السلام حزقیل علی السلام راغه دعا وکړه یا الله دا خو را ژوند ذکر دا سکه مقل خلق دی الله را ژوند ذکر ان الله لذو فضل علی الناس یقینا الله تعالی خاوند د لوی فضل د په خلکو باندې الله لوی فضل وکړو اے وګورا دې ظالمانو جهاد کړې خو بیا د الله مهرباني ته وګوره د الله مخالفین دی خو الله په بیا انعام وکړو ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نه ادا کوي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم واستکله وی په جهاد کې مرګ نشته دی نو صراحتا نه ته وی چې خ جهاد کوي وقاتلوا جنگ کوي في سبيل الله د پاره د اعلا د کلمت الله واعلموا پوشي ان الله سميع عليم یقینا الله تعالی اوریدونکو پویا دی الله تعالی اوریدونکو دی د هغه خلکو د خبرې چې څوک د جهاد نه پاتې کېدو لپاره باندې کوي یا بعض ځکه کې لیکي ان الله سميع یقینا الله تعالی اوریدونکو د مجاهدینو د اوازونو دی علیم دی الله تعالی په نیت ته باندې چې ودرېګه د دسن نیت دی هغه الله تعالی معلوم دی من الذي يقرض الله قرضا حسنا اوس دا جهاد بالنفس ذکر کو نو جهاد بالمال منزل الذي سوق تیغه سره یقرض الله چې قرض ورکی الله تعالی تا قرضا قرض حسنا خيستا قرض حسن الله تعالی ته ورکی نو دې ځکه یو خبره خدا دا چې الله ته قرض ورکول سمانه ده قرض ورکول د الله په لار کې مال خرج کول دي قرض وای په لغت کې کټ کول تا قرض حسن هغه ته وای چې تی په دې نیت باندې ورکې کنه صحیح شو چې مطلب دار چې د اغا د الله د رضا د پاره ورکی یو معنی دا شوی دا یو معنی دا شوی دا چې ته سود نه غواړي یو معنی د قرض حسن دام شوی دا چې تی ورکی وای چې کچیرته دې سړی سره او شو خرابې کی کرای نکړو نو ما ورته بخله دې په دې شکل باندې کله قرض ورکیږي دې تم قرض حسن وای نو یقرض الله قرضا حسنا وصلی الله تعالی ته څنګه قرض ورکی الله خو سم محتاج نه دی وای دا کلام چې کوم دی نو دا محمول دې په سبان دی دا به مو دغه باندې دا اصل کې اشاره دی طرف ته چې دا څه دی دا الله تعالی په لار کې مال خرج کول لکه د قرض دا مثال باندې حمل دی چې دا لکه د قرض غونته دی څنګه چې قرض سړی انتظار کوي چې دا ما ته مالک هغه قرضدار دی را واپس کوي نو دغه شان په انتظار اوسېږي الله تعالی بدرتا دغه مال در واپس کوي د دې ثواب بدر کوي فیضاعفه له نو د چنکای الله تعالی دغه قرض له دې سړی ته اضعافا کثیره په د چنکولو ډیرو سره اے یضاعف ضعف څه ویل کیږي مثل الشی یو شی د کنه داغي برابر چې دویم شي نو چې ډبل داغي شنو بیا ورته سوې ضعف وته وي سوته وي ضعف نور پسې کثیرتن راوړو چې ډیر زیات نو بس نه معلومیږي هیڅ پته نه لګي چې څومره ول الله تعالی ډیرې نه نیت مطابق ته چا څومره نیت خالص دومره ول ډیرې ښا والله یقبض و یبسط الله تعالی تنګي رزق و یبسط فراخي رزق یو معنا دا ده الله تعالی رزق تنګي دچا او ويبسطو او فرا خیر رزق د چا دا موایا چې رزق څنګه د الله تعالی په لار کې خرچ وکم یا والله یقبض الله تعالی کمی اے الله تعالی کمی د بعض خلق ثواب دا غي د نیت په وجا و یبسطو او زیاتی ثواب د بعض خلق په د نیت په وجا څنګه ول ډیرې نوې دا کړې هم یا والله یقبض الله تعالی اخلی مالونه د خلقو و یبسط او فراخ کوي رزقونه د خلقو و الیه ترجعون او خاص او الله تعالی ته ترجعون تاسو واپس کول شي الم تر ال الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى او دغه پوری قوت دغه ورکو چې تاریکی نه جهاد ته یو تخویف ورکو بیا دا غینه پس جهاد بالنفس او جهاد بالمال ته ترغیب هغه چې اوشو اوس دا غي نفس علم تر ال الملئ من بني اسرائيل د جهاد بعض آداب ذکر کوي په دې واقعې کې دا واقعې چې دا دا پس د د موسی عليه السلام نه دا واقعې پیښه شوې ده او دا یو پیغمبر د بنی اسرائیل وو داغه په زمانہ کې وا شمویل علیہ السلام یا سمویل علیہ السلام پوښوي یا بعض د ارمی علی السلام نوم لیکل دي چې دا هغه په زمانہ کې دا واقع شوی و او دا واقع چې کوم دنه په صفر تعالوت کې په دغه کې په تورات کې شته صفر تعالوت کې چې وګوري نو الته دا واقع اوس هم شته دی د شمویل او د سمویل په نوم باندې عربی کې او ته سمویل وای په سواد سره او په دغه کې چې کوم دی عبرانی کې ته شمویل وای دا پیغمبر او د الله تعالی دی پیغمبر ته دی بنی اسرائیل سوال وکړو دا سوال ورته څنګه وکړو دا داس چلو شو چې په دې بن اسرائیل باندې په بیت المقدس کې یو بادشاہ الله رضی د عملونو په وجه مسلط کړ جالوت په نوم باندې او د نوم په تورات کې جولیات راځي نو هغه په الله تعالی مسلط کو چې دوی باندې مسلط کړ نو دوی دا څه کار وکړو چې دوی خدای غزا نه راوتل چې راوتل نو د بلاد الشام کې دوی په یو علاقې کې وو هغه بلاد الشام چې دوی پښ کوم علاقې کې وو هغه علاقې ته افراهیم خار چې کوم دنو هغه ورته ویل کېږي افراهیم پوښي پاغه کې بیا یو کله او یو خار او ورکه خار او آرامه په نوم باندې د دوی په هغه ځای کې وو پاغه ځای کې چې دوی ډیر څخه خیری کې دا سوچ شو چې را جهاد نه کو دا وګوره مونږ د علاقې نه راو باسلو او ایسالور سوا سالوي خلکان چې کوم دنو هغه ته غلامان جوړ کړ نو دوی دا مشوره وکړه لاړ لغه خپل پیغمبر ته وی چې دا الله رسوله مونږ د پار د الله نه وګواړه چې الله تعالی په مونږ jihad فرض کی دا هغه واقع طرف ته اشاره ده علم ترای ته نګوري آیا ته نګوري څه مطلب دی علم تعلم آیا تا ته پته نشته دی نو دې کې وای چې مطلب بعد وای وای چې دا استفهام تقریری دی علم تعلم آیا تا ته پته نشته یا نشته درته او بعد وی چې نه دا علم تر چې کوم دا فقط د تنبیه لپاره دی ته ګور نه یعنی وګوره وګوره دی واقع ته دی واقع باندې ته خبر نه یعنی خبر شه خوشی ته ته پته نشته مون په بعد وختونو کې وایو بریلیان د داس دا واقع دایم نه استدلال کوي یو استدلال کړي وای ګور دا نبی علی السلام ته علم غیب وکړه الله دا هغه بنی اسرائیل واقع ته دی وی علم تر ته ګور نه دی حاضر ناظر نو موږ ته وایي دا کې خو به جوړ کی خو هغه ځای کې بیا سل کې اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ها آیا ګوري نه دا کافران هغه وخت چې اسمان او زمکه بندو نو موږ دا دواړه کولاو کړل نو دا کافران ته حاضر ناظر پوښوي تقوا چې رسول حاضر ناظر دوس کافر پس چر کې کافر ما حاضر ناظرو نو د ځان نه قصې کې علم تر عربی باندې نه پوری بیا ځان نه استدلالات کوي آیا ته نه ګورې لل ملئی هغه سردارانو ته ملأ ما تاسو ته وی ملأ چې کوم دینو دا جماعت تویل کیږي د مشرانو د غټایټو اصل کې مل اچ کوم دنو دا ډکول تویل کیږي وی عربو کې دا طریقه و چې چون کې خلکو بد یو بل سره په لوخ او ډکولو کې کومک کول نو بیا به دا جماعت پسې ملأ به وتوي یا زجاج وای چې نه ملأ دوی ته زکه ویل کیږي چې دوی ډک پیر هغه نعمتونو نه مال دولت ډیر ده کنه نو ډک پیر په یو ته ملأ وای علم ترای ته نو ګور ال ملأ هغه سردارانو ته من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا من بعد موسی پس د موسی علی السلام د مرګ د موسی علی السلام نه پس دا واقع شوی دا ډیر روستو اذ قالو کله چې دوی وی لنبی لهم لنبیهم نو خل نبی لهم دومره نکره ولی راوړه ځکه چې دا پیغمبر چې کوم دی نو دا ډیر خلکو ته نو معلوم د دې کې شرانو تم نو معلوم او دا دغه عربو تم نو معلوم لنبی ایو نبی تا لهم چې دوی وو سی ورته وی ابعث لنا ملکان وی مقرر کوم د پار ملکان یو بادشاہ نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ کومګه پلار د الله تعالی کې د الله د دین د پاره مونږ دغه په قومنده کې سو کو جنگ کو د دې ځای نه بعض خلک اوس دا استدلال کوي وای چې ګوره دا دغه چې کوم دی جهاد جهاد وی بغیر د امیر کبیر او د خلیفۃ المسلمین نه نکیږي ها ماته چې ابعث لنا ملکان چې امیر امیر المؤمنین نه بغیر وی جهاد نکیږي او دا آیات ته پس کې راوړي په دلیل کې راوړي بل دار دی غټ دلیل دی یو دلیل دار او دویم دلیل دار چې انما الامام جنته یقاتل من ورائه امام یو ډال دی بس دغه دا ځنه استدلال کوي مونږ وایو دا تاسو د کم ځای استدلال وکړو او امیر شرط ته چا ده پاره امیر شرط ته د جهاد د پاره کم امیر امیر کبیر امیر المؤمنین من وایو امیر کبیر امیر المؤمنین د جهاد د پاره شرط نه دی که نو موجود بیا به هم جهاد کې ولی مسله د فقہ کی قاعده ده لا یثبت الشرط الا بدلیل شرط شرعی نه ثابتېږي مګر په دلیل سره ثابتېږي دا په عبادت کې چې ته شرطونه ثابتې په دلیل به ثابتې ما ته دلیل راوړه چې چرته راغلی چې د امیر نه بغیر جهاد نه کی پوه شو کنه امیر شرط دی جهاد د پاره دوی نه نور ور خطا چې عبادت نه مالکان مونږ وایو ابعث لنا ملکن تفسیر ته وګوره ابن کثیر وای ابعث لنا ملکن ای امیرا للجهاد دا جهادی امیر دی ښا قومندان دی قومندان دا دغه نه ملک او امیر المؤمنین چې کوم دی هغه نه مراد او څنګه به امیر المؤمنین مراد شي چې نبی دی موجود وي نبی دی موجود وي او بل سره دی امیر المؤمنین مقرریږي ناشنا خبره ده نبی چې موجود دی بیا امیر المؤمنین بل کلمه نو لہذا دا خبر سره دا یو باطله خبره ده غلطه خبره ده او د سیرت نه ثابت دي چې بغیر د امیر امیر المؤمنین د امر نه بغیر هم کله جهاد شوی دی تاسو وګورئ دا چې کوم دی دا ابو بصیر او دا ابو جندل رضی الله تعالی عنهما هغه دواړه د موحدین بهرو او د نبی علیہ السلام موحده وا پیغمبر د موحده موجوده ده او هغه ناس د دریا په غاړه باندې کمینونه وای دغه جهاد اوس تاسو وای چې ابو بصیر ابو جندل ته وتسلم ورکړي کنه نو ته ته دا نوم ورکې بیا او بصیر او جندل ته ما نوم ورکې نعوذ بالله نو دا څومره غلطه خبره ده بغیر د امیر کبیر او امیر المؤمنین نم سکی کله جهاد کیږي دا رنګ ورپسې وګوره د موته په جنگ کې صحابه په خپل را پانه سیدل چې په خپل باندې ځان ته امیر مقرر کوچ کلا ادری صحابه شهیدان شو نو دا غي نه پس خالد ابن ولید هغه په خپل باندې ځان ته امیر جوړ کړو نو دا هغه باندې امام بخاری باب قائم کړی دی باب من تامر فی الحرب من غیر امرته بعد بیان دا هغه چا کې چې هغه امیر جوړ شي په جنگ کې بغیر د امارت نه امیر شاته امیر کبیر او امیر المؤمنین چې کوم دغه موجود نه نو دا په دغه دا کې کې بغیر د امیر نه لا جهاد کیږي دغه رنګي تاسو کو وګورئ نو بیا د صحابه او د دور نه رستو د تابعین په دور کې د تبع تابعین په دور کې باقاعده جنگونه شوی دي په خپل امام ابو حنیفه رحمه الله منصور امیر المؤمنین او دا خلاف زید ابن علی د فتور کوي ته د خلاف جنگ شروع کړه ظالم دی خوشوي نو دغه رنګي دغه ته کوم دی محمد نفس زکیه او ابراهیم دا غرور چې او دا دواړه زامن د حسن دې ته فتور کړه چې د خلاف جنگ شروع کړي نو دې دا کې د امیر امیر المؤمنین چرته خو په خپل په میانس کې یو بل کرا میران شو کنه دغه شانت امامت صغرا ته وګوره ک امام نه موجود نو ته مونږ نه کې په جمعات کې ولې باندې کې چې به خدان له یو بل کس مخ کې چې ته مخ کې شه نو دغه شانت ک امیر کبیر نوي نو امیر امیر المؤمنین نوي نو دانه چې جهاد به معطل کیږي جهاد د ختميږي نو دا خو تا جهاد په امیر مقرر کړو او امیر په جهاد موقوف دی بغیر د جهاد نه امیر المؤمنین جوړې دی نشي دا شپری جمهوریت نظامونو کې تا امیر المؤمنین راولې اخو ځان له دا غي جنټي اوس ته په هغه باندې تا جهاد موقف کو جهاد په دند ته خود ور وای په منطقو کې دا خو ځان یو باطل فلسفه چې کوم دغه جوړه کړی دا نو دا ټول داسې دغه رنگ صلاح الدین ایوبی په دور کې وګوره هغه خلک را هغه را پاسې دو خلیفہ خو د ایشیم نو الته کې هغه لګي دو خلک را منظم ک تنظیمونه جوړ کړ او دا غینه پسې په جهاد باندې ور شروع کړ ابن کثیر را, را نقل کړی دي چې هغه وایي چې دا بغیر د امیر نه خلکو اتفاق او وحدت کو جهاد چې کوم دغه شروع کړو نو دا په زمانو کې تیر شوی خدا روز په دې اخیره کې د انګریزانو یو سازش د انګریز په دور کې چې دا چې قبایلو کې کم خلک را پاسې دل دا غوي خلاف دانانه پورته کړه چې او دوی بغیر د امیر المؤمنین نه جهاد شروع کړی دی بغیر د امیر المؤمنین او سلطان او خلیفہ نه کوم دنه سکیږي جهاد نه کیږي ناشنا سلطان دی هغه د کفر اتحادی وی او ته وا چې نسبه مطلب زما امیر زما امیری دا نهی عن المنکر به بیا څنګه کیږي چې ته په هر څه کې د بادشاہ نه پښتنه کې چې دا بادشاہ په سبا ته کافر کو د بلد سره چل کې بلد تزي اول متواجد تا سره جنگ کوم ماته اجازه وکا خو شو کنه یا د مطلب دار چې دا چې فسق او ظلم وکړو چې دا غي خلاف دا غو مطلب دار چې خروج راځي لکه امام ابو حنیفه چې کړو امام ابو حنیفه سره لري پکارو چې ول منصور ته تلوي چې منصور سره ماته په دې کاغذ د تخته کړه دا فتوا ور کوم دی لکانو ته چې دا ستا خلاف خروج کی نو له هغه ته اجازه وکړه چې دا ستا خلاف جنگ شروع کی دا ناشنا خبرې دي دا د دې ځان اوس په دې دور کې دا نوې فتوی راوته دا د انګريز د دور نه راوته د قبایل د خروج د وخت او بیا دا غینه پس کم چې فقها دی وایي چې فقها کتابونو کې راځي چې امیر امر به یو امیر امر به الکه د فقها په کتابونو کې راځي هغه د فقها د دور خبرې دي د فقها په دور کې امیران موجودو نو لهدا پاغي دور کې کوم دنو هغه د امیرانو په قومنده کې څه کولو د جهاد ته ترغیب ورکولو او بیا په کې دا مسلې راغلي دي دا فقها او دام لیکلي کتابونو د فقه کې دا موجود دي که چرته امیر داسې فاسق او فاجر وو نو بیا څه چلو کا بیا وی فقاتل علی خیالک په خپل ترتیب باندې بیا ته جنگ کاوه ګوره هغه امیر موجود دی او دا غي په موجودګۍ کې ناراضي دغه کې مغنی ابن قدامه چې کوم دی په مغنی کې هغه باقاعده شپږ صورتونه راغلي دي چې په هغه کې بغیر د امیر المؤمنین د امر نسکی کې جهاد کیږي هغه کې صورتونه راغلي دي هغه وخت کې ته په دفاعي جنگ اخته وي امیر المؤمنین د تدیر وای چې ته مکه او میکه او ته په جهاد کې هغه شپږ سورتونه تاسو مغنی ابن قدامه کې کته شي باقاعده مشهور کتاب دی هغه نبی اخلاق کتابونه عمره نقل کړی دي په فقہ کې او هغه را نقل کړی تقریبا عثمان ایری چې قاضی خان او بغداد یو ما کته هغه د هغه شپږ سورتونه هغه را نقل کړی دي چې دا په هغه سورتونو کې د امیر المؤمنین د امر نه بغیر هم جنگ کیږي بیا نو دا سړي ملکن نه دا استدلال کول دا ملک نه مراد امیر الجهاد دی دا ټول لاغلی ته لاغی معنی دا اخلي نه بهترین جهاد هغه چې امیر په دغه کې وشي د قومنده کې وشي امیر المؤمنین موجودي خو که امیر المؤمنین موجود نو یا په هغه کې ته فسق او فجور نو بیا سره او هغه جهاد ممکن نو نو بیا په هغه صورت کې ته ځان ته جهاد کول شي ها خجی ابعث لنا ملکا مقرر کوم ته یو امیر د جهاد نقاتل فی سبیل الله چې جنگ کوم فی سبیل الله د الله پلا رکی د الله پلا رکی لی علی کلمت الله د الله تعالی د دین د اعلی د پاره قال هل عتن نیت تفکیوم وی امیر و فکیوم وی قال هغه پیغمبر ورته وی هل عسیتم قد عسیتم دا هل استفهام تقریر پر معنی د قد سره وی قد عصيتم یقینا تاسو قریب یی ان كتب عليكم القتال کچره فرض کړی چې پتا سو باندې جنگ الله تقاتلو چې تاسو به جنگ نه کوي تاسو خلیز دی چې تاسو به جنگ نه کوي ګوره خطا سو ماته معلوم یی هغه دا هغه د پیغمبر ته څلو وجنه وی د پیغمبر تر دوی اعمال معلومو چې دا څه بیکاره خلق ته دا د جهاد نه تختی قال وغي ورته وی ومالنا سعذر دې مونږ لرا سعذر دې سمانع دې مونږ لرا سر کا وټ دې مونږ تا الله نو قاتل فی سبیل الله چې مونږ به جنگ نکو پلار د الله تعالی کې یا څه دلیل دې مونږ سره چې جنگ بنه کو د الله پلار کې او سره د دینه چې هغه موانع طبعی او موانع شرعی پورته شوی دي موانع طبعی څه دي وقد اخرجنا من دیارنا او یقینا مونږ راو باسل شوی د کورونو ته مونږ نه نو دا من نه سړی او باطل کیږي نه خو لیکن دا دغه معنا نه او خذ منا ابناؤنا موږ نه ځامن نیولې شوې دي فلما كتب عليهم القتال نو هل کړ چې فرض کې چې په دوی باندې جنگ تولوا دوی مقواړولو الا قليلا منهم مگر لګو خلق د دوی نه نه هغه لګ خلق پاتې شو هغه راځي رسول واقع تفصیل لازم اجمال قبل التفصیل وکړو والله علیم الله تعالی پوهه دې بالظالمین په ظلم کوونکو ظالمان څوک دي تاریخ تاریخی جهاد د جهاد پری خودن کی خلک دلته کې مراد دي ښا ګور ظلم ترک الجهاد سره دا ظلم دی مونږ ته خلک وای تاسو ظالمان دي ظالمان تاسو جهاد هم پری خره د خدای بندګانو او مونږ ته وای تاسو ظالمان دي وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا اوس دوی د امیر مطالبه کړو دوی په خبره ټینګ شوی نه مونږ به جهاد کوو چې کوي وی خفای د الله رته امیر مقرر کو وقال لهم نبيهم نو وی دی خلقو ته نبيهم پیغمبر د دوی ان الله یقینا الله تعالی قد بعث لكم دی لکه نبيهم وی لکه چې مخکې راغی او پیره تذکرہ او شنو معرفه شو اوس اضافه تو کول معرفه ته ان الله قد بعث یقینا الله مقرر کړی تاسو لپاره طالوت طالوت ملکن امیر د جهاد طالوت ما تاسو ته وی دا نوم د په التم د په تورات کې په شاول سره د نوم راغلی دی ښا شاول طالوت دا به هر حال یو کس تیر شوی دی او د په باره کې پښتانه وای دا زمون نکو ښا وای دا سو دا وای زمون نکو به هر حال اسرایلی روایت په پته لګی نه په د باندې دا پښتانو په ناتک کې کله کله د نوم سکی ګیغه راولی وای چې دا زمون نکو نه خدای دا ولا مقرر کو قالو دی او ان یکون له الملک دا یو اجد سړی و خو لیکن تکړه او بهادر و پوه شو کنه نو دا قالو دی اوی ان یکون له الملک علینا سرنګ بی کیف یکون له الملک سرنګ بی د امیری علینا په مونږ باندې د دغه په مونږ باندې څنګه امیری او کومنده چدیږي ولی وی ونحن احق بالملک منه او مونږ ډیر لایق یو په حکومت سره منه ددنا مونږ خو دغه پیغمبران سره د بنی اسرائیل دغه کارو مونږ د دنه ډیر زیات حق دار یو چې مونږ ته دا ملاو شي ولی وی مونږ ځکه ډیر حقدار یو چې دوی وی چې مونږه هغه دا یو ډله وا چې د یهوذا په اولاد کې یو مونږه او ملکی او بادشاہي خدای غي کار دی لہذا دا دې مونږ تاواله شي ولم بلا بلا وجه وی نصب نه دی هغه دویم نمبر ولم یؤت ساعتا من المال نه دی ورکړل شوی د فراخی د مال نه د ته خدا سے فراخ مال مو سره نشته دی چې سم مال می وسره او دا بن اسرائیل کې شته دی اوسم دوی چې کوم دی نو دغه کوي دا سرمایداري ترجیح ورکړي په حکومت کې چې څوک ډیر سرمایدار وي ناغله حکومت ته ورکړي شي قال هغه ورته وی نه دا تاسو چې کوم نقطې بیانوي نسب او مال دا نه دی مراد په دغه کې د ملدا پکې ضرورت نشته د دغه کې شرط نه لپامي راي کې چې امیر کې شرطونه دادي ان الله استفاه یقینا الله تعالی دې غوړه کړې د امیرې د پاره پکار دار چې الله تعالی انتخاب کړي د الله انتخاب څنګه دی یا د نبی په خلی باندې وکي یا شرعي طریقې سره د یو سړی انتخاب وشي شورا وشي او په شورا کې کوم د سړی وشي هغه منتخب شي نو دا سړي د شرعي طریقې دي ها ان الله استفاو یقینا الله تعالی دې غوړه کړې دې نو یو شرط دا دی چې په شرعي طریقې سره امیر مقرر شي بس هغه ضرورت دی علیکم پتا سو باندې وزاده زیات کړې دې دلر بس تن فراخي فی العلم په علم کې ول جسم او په جسم کې الله ورته علمی فراخي ور کړې دا بدنی فراخي وته ور کړې دا علمی فراخي مطلب دا دی په علم باندې په علم د شریعت کویلو یو معنی دا ده دوی مدار چې په علم د جنگ او د سیاست او د منظم کول او د تنظیم جوړولو په هغه باندې پویدو نو هغه وسره شته دی ول جسم او بل زیات کړ دی الله تعالی د تفراخ فل جسم په جسم کې جسم کې دا مطلب قوي جسم والا دی مضبوط سړی کنه نو مضبوط واله په کار دی کمزور پوس پوه شو کنه هندستاني بدن نه دی دا دا چې کوم دی نو مضبوط سړی دی یو دا معنی دا یا دا معنی چې ول جسم او مضبوط کړی دی الله تعالی دې پس کې په جسم کې جسم نه مراد وي قوت شجاعت دی شجاعت نه مراد دی بهادر سره دی د غیرت نه دی پوښوي بهادری چې کوم نه دا امیر لا پکار دا چې امیر کله کمزورې نبی صلی الله علیه وسلم دغه بارک تاسو د جد ابن قیس یو منافقو د قبیله ملکو نبی علیہ السلام دا قبیله نه پښتنه او کړو تاسو ملک کې څه کوی نه دی هغه ویره نور خو ډیر خو کوی نه دی پکې خدا دو کوی نه پکې خللی وی یو بخ یو پکې بخل دی او بل پکې بوزدلی نبی علیہ السلام وی د دینه بل ببل کوی وی دا خو تبا تبای خدا دا وی دا لری کوي دا لری کوي دا امارت نه ما ملکینا هغه لری کوی قوم لبل ذمہوار مقرر کوي بیا لبل ذمہوار مقرر کو فی العلم والجسم والله یؤتی ملکه الله تعالی ور کوي ملکه بعضی او علیم الله تعالی پوهه ده په خلق باندې صلاحیتونه پیجنی چې دې سړی کې صلاحیت ته او دله د حکومت ورکول پکار دي وقال لهم نبیهم ان آیه ملکه اوس دی وی ښا وی د د علامه د امارت بسی صدا ته نشانی پکې مونږ ویلو خرق العادت کرامات نو بیا منو نو هغه آثار د امیر صالح دی په فتح او پر اثرت سره حق امیر کی وی کنه الله تعالی دا هغه اثرات شروع کړه دراتلو سره وقال لهم نبيهم نو وی دوی ته نبی دوی ان آیت ملکه یقینا علامه د بادشاہی د امیرای د دو ایات یکم التابوت هغه دار چې را بش تاسو تابوت او هغه صندوق فيه سکینه چې پاګه کی اطمینان ده من ربکم طرف در رب تاسو نه د رب د طرف نه پکې اطمینان پروت دی دا تابوت دا یو صندوق د بنی اسرائیل سره او دا صندوق چې وو نو دا باندې به با الله تعالی دوی ته فتح ورکوله چې دا به دوی کې موجودو بس دا الله تعالی طرف دغه صندوق د بخت نصر په ټیم کې چې کوم دی بخت نصر د دوی نه وړو او بیا دا زنده قرق شو پر روایت کې راځي د اسمان ته الله تعالی او خېدول کله چې تالوت راغې نو دغه صندوق الله تعالی راوړو او فرشتو راوړو او د تالوت مخ ته کې خو د تالوت ته کور مخ ته ټول بنی اسرائیل قتل چې صندوق ولید او اطمینان شو بس صحیح راکدا صحیح امیر دی ان یاتیکم التابوت خوش په تابوت کې اوسه فيه سکینه من ربکم چې په دې کې سو سکینه او اطمینان له طرف درف تاسو نه او بقیه مما ترک آل موسی او باقی سيزونه او د اغنا چې پرې اخی او آل د موسی عليه السلام او آل هارون او آل د هارون عليه السلام تحمله الملائکه چې راوړه هغه صندوق راو چتکړه او راوړه هغه صندوق ملائکو پوه دا صندوق دی ولیدو اوس دا خبره چې سکینه پکې سوا او دا بقیات پکې سو نو بعض وایي چې دا په دې کې تورات یو سکینه پکې دا غوا او دغه شانتی په دې کې چې کوم دین ورسره د موسی علیه السلام همساوا د هارون علیه السلام پګړی وا د موسی علیه السلام پانی وی دا سیدنه پکې وی پراتو په دې سندر کې نو وای دا سری هغه بقیه مما ترک آل موسی هغه باقی مانده د آل موسی علی السلام نه کم پاتیو هغه داو دا اصل کې د موسی علی السلام او د هارون علی السلام بیا هغه آل ته پاتې شو د آل نه بیا پدې کې نو دا وای هغه مراد دی نو دین بیا هغه ثابتې چې تبرک به آثار الصالحین دا خو تبرک به آثار صالحین ځان ته اختلاف مثلا دا تبرک به آثار الانبیاء دا تبرک به آثار الانبیاء خو بالکل جایز دی تبرک به آثار الانبیاء بالکل کول شي دا صحیح خبره ده نو دا انبیاء علیهم السلام دي دا دا یو قول ده پکې دویم قول دا ده چې نه دی کې دا نو بلکې دا مفسرینو په کې دا معنا کړی دا فيه سکینه من ربکم چې په دې کې سکینه ول طرف درف تاسو نه سکینه وې سره هغه وی تورات ته دا الله تعالی کتاب ته سړي باندې اطمینان راولي و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون او باقی د اغا علوم نو باقی د اغا علوم نو ترک آل موسی چې پریخي او آل د موسی و آل هارون او آل د هارون علی السلام وای هغه چې کوم موسی او هارون علی السلام شاته کوم علوم پریخي هغه کوم علوم هغه علوم د حدیثو نو پیغمبر نه پاتې کیږي حدیث پاتې کیږي کنه هغه تر دغه علوم نو قران دغه تورات شو او حدیث شو بس د انبیاء علیهم السلام حدیثو پکې تورات پکې هغه دوی ته الله تعالی راولېګل او راو پاتې کړل هغه مراد دی فلما فصل طالوت بالجنود تر دې پورې پر د امارت او داغي علامه وشوي اوس داغي نه ورستو طالوت صاحب چې کوم دی داغه سیاست ته شروع کړي او په دې کې سیاست د طالوت علی السلام طالوت صاحب پیغمبر نو او دغه شانتي ورسره بیا د هغه دغه تسلی مؤمنانو ته فلما فصل طالوت سیاست دا وې چې خپل او پر دې خاو بد پکې معلوم شي په مامورانو کې دا به امیر کوي ښا دا امیر ته یو ادب دی چې امیر له دا پکار دی دا وکی لکه څنګه تعلق سیب وکړل هغه داسې کار وکړو چې هغه ته پیغمبر وی چې په لار کې په تاسو یو نهر راځي په هغه نهر کې ودا کار وکړي چې الله حکم دار چې او بابا التکی نس کوي که څوک سکیم نو چونګ په یو لاک باندې داسې بوس دا صحیح ده خو په لوخ باندې یا په کرع باندې چې په ور پریوزو یا په لپ لپ بیا بیا داس کل دا بند دا چې کله تعلق سے بوته د علاقې نه قوم ته وی چې الله تاسو امتحان کوي په یو نهر باندې په دغه نهر کې بیا غوړ تاسو دغه شانته کوي دوی چې کوم دی چې د دې قوم الته ورسېدو دوی وی دا په کې څه قصه لوي موږ د دوه سختي ګرمۍ والیو او موږ ته اوس وایي چې تاسو به وبنس کوي څنګه به نس کو نو سمې اوس کوي نو دغه لخر په دغه باندې امتحان شو پای کې خاوبت معلوم شو پای کې 200 دشمنه معلوم شو دا ګوري فلم ما فصل طالوت هر کله چې جدا شو طالوت علیہ السلام بل جنود سره د لخر خپلنا د کم ځانه جدا شو د کلی د آبادونا د خار د آبادونا نو قال وی وی ان الله مبتلیکم یقینا الله تعالی امتحان کوونکې ستاسو نه بنا حرم فیو نهر سرا دا نهر وای کم نهر وای دا نهر اردن دی چې د 200 کیلومتر په وګدوالي باندې پروت دی د دې وب په خوا خواږي وی بیا روسته د موصل ګرمۍ دا او بس کړي دا خراب کړي اوس یو بخوان نشته دی دا بیا بحر احمر ته ګرځيږي په دغه نهر په دغه سیند دی ورنل فمن شرب منه فليس مني نو چاته اوس کلی منه منه دا من ضمیر چوی راوړی دا اشاره ده وای کرای تا چې دینه بالکل پیور پری و تخاله کرای طریقه دار ده داسې بلاسونه نه کې په بو بخله کې دي نو دغه طریقه باندې چاوس کړي فلیس منی هغه زما د جماعت نه نه دی زما د ډلې نه نه دی ګورې زما ملګری باغ نه خوشی دا یو تعذیر یو دغه یو زجر لچ ورکیه فمن شرب منه خو من لم يطعمه او چا چې بالکل اونسکلی طعم په خوراک او پسکاک دواړو کې استعمالي ګلته کې مراد ذوق ته سکل چاته بالکل اون سکلی فانه منین یقینا غزما ملګری دی الا من ها مگر هغه بل سړی مې ملګری دی ا مگر هغه څوک یو طرفه غرفتن چې ډک کی یو چونګو بيدیه په یو لاس باندې په یو لاس باندې یو چونګ راوالی اوس کی بالکل دام ملګری دی ها فشربو منه نو چې کله دوی لاړل نو ویس کلمینه د دې دغه افش د دې سیند نهر نه د دې سیند نه الا قد فکر ای سره بعض خلق اوس کلی بعض جامون را ډکول سکل چا په لپ باندې وی دا پکې سقي سره الا قليلا منهم مگر لګ غند کسان د دوی نه ډیر اوس کلی لګونس کلی روایت کې تاریخی روایت کې راځي چې 70000 لخ کارو په 70000 کې لګ سمرو وای اصحاب بدر په عدد باندې اصحاب بدر سمرو 313 پوښتنه 313 کسانو دا او په دوه قسمه چې په دوی کې به 313 کې یو داسې چې په یو چونګي اوس کړي بل پکې بعد داسې چې هغه د سره ونس کړي خو دې دواړو له الله تعالی دا نس کړي کله هم تند ما تکړه او دا چې کوم یو چونګوس کړي د دین تند الله تعالی په دې بعد دا وته کافی شوی چې ویس کړي ادا چې کوم اوس کړي باقی 69687 کسان دا غره ترونه په ځای کې ناشته خو شوي وی مونږ نشو کولای مونږ جنگونو منګونو وس نشته دی دا دې کې دې ته اشاره چې کله کله بګوره دا کیږي درنا چې دا پورا کسان بدر نه سرندر شي او ته به بیخی لا ساته کسا پاتې شي نو ته بدانه وای ته سوچو کله سو پیسه درازي چې 69000 687 کسان دا رتانه پاتې شي او 313 تا سره په فیصدۍ باندې سو کسان پاتې شو په ایمان هوا فیصدۍ نه ما خیال دي فیزاری وي پوښوي نو دا کسان مت پاتې شو لیکن بیا الله تعالی چې کله حوصله مضبوطه الله تعالی سور کوي فتح مدد ورکړي چې الله په احکام باندې عملي فشربو منه نو اس کړي د دې چینا الا قليلا منهم دوی مگر لو کسانو د دوی نه وینس کړي فلما جاوزه نو هر کله چې پوره کو ها فلما جاوزه هر کله چې کټ کو یعنی پوری شو په دې سم دغه باندې نهر باندې هوا دا طالوت سے والذین کسان امنو چې کیږي چې کامل ایمان راوړې او معه سره د جنا کامل معنی مې زکه وکړه چې دې کې دوه قول دي چې دا مخکینی خلق مطلق کافر شو چې دا چا ډېری وبوس کړي نو بعد وای او کافر شو پیغمبر د خبر خلاف وکړو او بعد وای چې نه منکر د جهاد شو او بعد وای چې نه دا خو فقط دغه وخت کې د بوزدلې د وجنه کې ناستل نو دا ګناګار دي نو بیا به د ایمان نه ایمان کامل اخلي دا چې کوم مؤمنان دي بیا د ایمان کامل دي او که چرته هغه کافر شي نو بیا مطلق ایمان دي ما او کومل ګرتیا را ده کې قالو نو دی ویلا طاقت لنا اليوم نشته طاقت مونږ لرنه ورځي بجالوت د جالوت و جنوده او د لخر داغه سره مونږ داغه د لخر سره مقابله نشو کوله بوزدل شوخه معلومه شو په جهاد کې بوزدلی په سبا باندې راځي په جهاد کې بوزدلی په حرام موقت باندې لکه یو شی دغه موبت حرام دی همیشه حرام دی خو یو شی دی هغه موقت حرام دی موبت حرام دا سره لکه پر دې مال همیشه د فار حرام دی په ناروا طریقې چې خوري موقت حرام دا دی او بدی خي حلال دی زما په خپل ملک دی امیر را باندې باندې کړل د سوخت پاره وی دا بنستی بس دا حرام شو چې اوس دا دې او خړ دا دې اوس کبا تاکي به ان شاء الله چې دا غرانه شي بوز دې به درکې راځي وسره اشاره تن دا معلومیږي چې ار د امیر د امر څخه څوک خلاف کوي هغه د څه بهادر نه پات کیږي رسته بوز دې شي لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون نو یا کسانو یظنون چې یقین کو انهم ملاق الله چې دوی به ملاویږي د ملاویدون کې د الله سره د اخرت عقیده مضبوطه وخا صبرو الله په مون صبر راتوي کا افراغ دي ته چې په یو ځل باندې او برسي ډک کړه لوخه او بیا په پاسه راو بهيږي دي ته افراغ وای نو افرغ علينا صبرن مطلب دا چې دومره صبر راولي چې زمون په زړه او سینه راشي په ټول بدن مراخور شي مطلب کامل صبر وي وثبت اقدامنا او بیا مضبوط کی قدمونه زمونږه وانصرنا على القوم الكافرين او مدد وکړه زمونږه د کوه کا قوم کافر خلاف الله زمونږ د کافر او خلکو خلاف مدد وکي دا دعا چې کوم د دالو میدان دعا دا آداب د مجاهد د پاره دا دي چې دا دعا په میدان کې غواړي چې کله اوغختا نو فهزموهم باذن الله اوس د ذکر کوي څه فائدہ د جنگ فائدہ د جهاد دادا حق جهاد چوکي او بل دشمن شکست خوري بل بچ کوم دې نو څه چلو شي الله تعالی به حکومت او خلافت در کی ښا وګوره او درېمه خبره دادا چې د جهاد فائدہ ته کې بیا ذکر کړي چې فائدہ د جهاد دار چې فساد په دې سره ختميږي وفهزموهم باذن الله هزما يهزمو شکست ورکول ماتول هغه به وغواړي هغه هغه د هغه د پلار نه هغه بچو غختلوک د قصه بیا مفسرینو ذکر کړی دا وی چې یاره تا بچو کې یو بچی دی یو یو به تر اوسته وی دانه نه اخیری کې چې داوود علیه السلام راوست لا پیغمبر نو ماشوم نو هغه راوست لکه 40 سال ته نور رسیدل هغه چې راوست نو هغه نظام سره کوي دا غلي دا بوتلو بهر حال د الته کې الله تعالی ته یو فتح او مدد ورکړو جالوت قتل کړو وقتل داوود جالوت مطلب جالوت اور د ډیر ملګری سره نورم قتل شو مشر لاړو چې مشر لاړو نو آتاه الله الملک ورک الله تعالی دی داوود علیہ السلام ته حکومت او بادشاہ بیا دې شوخه ور تعلوت نشو ځکه تعلوت خو پیغمبر نه کنه نو هغه امیر المؤمنین نشو تاسو لیدل هغه خلک چې وایي چې د امیر المؤمنین د جهاد لپاره فرض دی او دا دا دا وایي نو ته ته وایي بیا کله امیر المؤمنین تعلوت تعلوت خو نشو داوود علیہ السلام شو وآتاه الله الملك او ورک الله تعالی داوود علیہ السلام ته بادشاہي والحکمت او حکمت حکمت پوهه په دین باندې یا وی والحکمت حدیث ورته ورکل یا والحکمت ولته معنا کړی دا النبوت الله ورته نبوت ورکو وعلمه مما یشاء او وی خود الور او خود الور تعالی تعالی مما بعد دا غن یشاء او چې را دی وتشیوا داوود علیہ السلام تعالی نور سیزنو مخول نور ورته سوخول هغه په صورت سبا کې راشي وعلمناه صنعت لبوس لكم لتحسنكم دزغر جوړولو چل ورته الله خو او دغه رنګي وعلمت یو د کرازي منطق الطير الله تعالی ورته مرغو خبره باندې پویا کړو الله تعالی ورته داسې نو کول خاولولا دفع الله الناس اوس خلق وی چې خا دا دومره جنگونه کیږي او خلق پکې قتل کیږي نو دا څنګه کار دی الله وای دا فساد ختمول دي ولولا دفع الله الناس کچرته نه وی د فقول د الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعض لرا په بعض باندې لفسدت الارض نو خامخا فساد فساد براغله او فزمه کې فساد براغله زمکه او فاسد شي وا تباشي به یعنی اسباب د فساد په کې ډیر شي د شرک او د کفر قانون براغله وی بعضهم ببعض بعض خلق الله په بعض د پکې په دې ځکه بیا مختلف اقوال دي څنګه بعض په بعض د پکې وای دغه چې کوم دي مشرکین د هغه شبهات د پکې د داعیانو په دلایل باندې داعیانو ته دلایل وای د مشرکینو دغه دلایل ختم شي یو دا معنا ده بعض وای لولا دف الله الناس بعضهم ببعض کنه د فقول الله تعالی بعض خلق په بعضو اغا دغه فاسقان الله تعالی دفع کی پچا باندې په امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوونکو باندې هغه برابر کیو چې نه پاره خوش یا ولو لا دف الله الناس که چرته نه دفع کول الله تعالی بعضهم ببعض بعض مشرکان کافران ببعض په بعض مسلمانانو مجاهدین سره لفسدت الارض دې کې یو روایت د ابدال مراغله دی وای چې الله تعالی زمکه ته ابدال را لګي اولیاء هغه موجود وي دا غي په دمانه الله تعالی عذابونه د فکې عذابونه د فکې مصیبتونه د فکې خو هغه روایت دی ضعیف قرطبی را نقل کړی دی لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل لیکن الله تعالی خاوند لوی فضل دی علی العالمین فخلق پټول خلق باندې دا جواب د ظالم د سوال دی ظالم وای وو زما فساد دغه شو د خپل مقصد ته ونرسیدم الله لکه چې په ما فضل نه کوي د خپل مقصد ته ونرسیدم الله وای وو ظالم پتا فضل داده زما خلق پټول خلق فضل دی پتا مې دا فضل دی چې ظلم نه باندې شوی دا مې در باندې یو لوی فضل دی تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق اوس د دې دا د مخکې کیسه دلیل ګرځي په اثبات تر رسالت باندې چې د دې بنی اسرائیل دا دومره وګد داستان تر دې ځای پورې تاسو شروع کړل چې څنګه دی هغه یا بنی اسرائیل د کورونا ټول د بنی اسرائیل داستان روان دي د دې بنی اسرائیل دا دومره وګد داستان چې متا ته ذکر کو دا ستاسو د رسالت دلیل دی یو دویمه خبره دا ده چې فساد د فقوم په قتال سره ول اولاد الله الناس او فساد د فقوم پر رسالت سره رسولان را لېګم نو هغه سره ربط دا جوړیږي تلک آیات الله دغه تیر چې دی آیات الله دا آیاتونه د الله تعالی دی دا د الله تر طرفه دا واقعیت ته بیان شو نتلوها چې مونږه لولو پتا باندې علی علیک پتا باندې بالحق بالحق پرشتیا سره دا رشتیا زمونږ طرف نه دی یا بالحق ل اظهار الحق ل بیان الحق پوښ د پاره د اظهار او د بیان د حق و انک او یقینا تچیل من المرسلین نو چې دغه تابانی آیاتونه د الله تر طرف مرادین دا تا دلیل د رسالت شو نو لمن المرسلین خامخات د رسولانو نه ته رسولی د الله تعالی تر طرف نه را لېږل شوی ښا اوس چې رسولانو نه یي نو د رسولانو لک باب ورته کولاوي چې رسولانو کې لک تفصیل دی رسولانو کې هم مرتبه دي ها بعض په بعض باندې افضل دي او د مکه سره ربط دا دی چې چا غوي چې وو دا رسولان ډیر ګڼ راغلي دي نو دا اختلاف لکه چې د رسولانو د وجنه راغلي دا اختلاف دا فساد لکه چې د رسولانو د احکام د وجنه نعوذ بالله یوم الحج بدا اعتراض وکړي نو دا هغه څه کوي دا هغه جواب ورته کوي جو ملحدا دا اعتراض ته مکوا لکه نن سبا چې چاته وای اج مطلب دا د مسله کې د فلانی دا قول دی د فلانی دا قول دی سلف علما بیا چې دا لانجی وای ټول هغه جوړی کړی دي دا ته بدبخت خلک کی کنه الکه دا هغه تحقیقات د دین په اړه کې دا مختلف اقوال راځي په دین کې دا څه خبره ده تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اوس نو دا وته وی تلک الرسل دغه رسولان کم رسولان چې دغه نن مرسلین کې تیر شو دغه فضلنا بعضهم علی بعض ورکړي دي مونږه بعض له دوی نه علی بعض په بعض نور باندې فضیلت په انبیاو کې شته دی په دې باندې سوال راځي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فضلوا بین الانبیاء ورکوي مبازی کسان په انبیاو کې نا څنګه چل نو بعد وای دا د دې آیات د نزول نه مخکې او خدا نه تان خلاص کی وای دا دغه نه مخکې چې دا نازل شو فضیلت ثابت شو او مونږ وایو چې نه دغه نه فضیلت مراد ده په درجه د نبوت کې په درجه د نبوت کې ټول یو برابر دي هغه نبی دغه نبی دغه نبی دا ټول یو برابر دي په مخ په نور طریقو سره بیا د فضایل شته بعد نبی سره الله خبرې کړې دي بعد نبی سره چې کوم دنو هغه برخي جوړې دي بعد نبی سره یو نو پاغي باندې فضیلتونه راغلي تو ګوره حجی منهم من کلم الله بیان د فضیلت دغه دی کوي کنه منهم بعض دوی نه منغه دي کلم الله چې خبرې کړې دي الله تعالی دا وی سره لکه موسی علیه الصلاۃ والسلام او هغه په سورۃ النساء کې راشي وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې دي الله تعالی موسی علیه السلام سره خبرې کول صحیح شو دغه شان خبرې وسره کړې دي دینه معلومه چې کلام د الله تعالی صفت دی څنګه له کما یلیخ بشانه تعالی څنګه خبرې کوي مونږ ته لګي پته وروره مونږ ته خبر یو او دغه بدبخت جهمیه چې دي کنه هغه وایي د الله سره خبرې نه دي کړې الله تعالی موسی علیه السلام سره خبرې نه کړې الله تعالی له خبرو صفت نشته لري خو شوي مونږ وایي ولې نشته لري دا قران کې چې الله تعالی وایي نو دغه دې ته ورته جهم ابن صفوان کې وکنه دغه جهم ابن صفوان دای مشرو جعل ابن درهم دی تورسیدو چې وی که زما واسه شنو د بر قران نه دا آیات په دغه باندې په نکونو باندې وران کما خو شو کنه هغه بیا الله تعالی چې کوم دی ازید ابن خالد دغه خالد ابن عبد الله کسری ته الله تعالی دغه ورکو کسری چې وو هغه ته الله تعالی دغه طاقت ورکو دغه تختر په ورځ باندې گرفتار کو چې گرفتار کو کنه نو رايوست خطبه ویله د اختر خطبه ویله او دا غینه پس سم لولو وی ارڅ خپل قربانی کوي الله دې تاسو له ټول قربانی قبول کی او دې ما دې الله دا قبول کړي ته حلال کړو دا منبر خواږي وی چې دې دا خبره کوي نو دا ټول د الله د صفات او منکرین دا یو فتنه تیر شي وا دا الله صفات په نه منل هغه دې آیتونو انکار کو ورفع بعضهم درجات او پورته کړي بعض له الله تعالی درجات درجه الله بعض نور له نور طریقو سره درجات چت کړی دي واتینا عیسی ابن مریم البینات یو بل مثال وګور عیسی ابن مریم الله یې موته فضیلت ورکړو ورکړو مونږه عیسی زوی د مریم ته البینات واضح معجزه و ایدناه کلک کړو مونږه دې بروح القدس په جبرئیل امین سره روح القدس کی تفصیل تیر شوی دی دغه شان چې هغه کم خاطر هغه بو سره دا دا دغه اوس چاوی چې دک چل دی چې بعضی انبیاء غوړه دي بازنا غوړه دي دا لانجه خلکو په دې کې شروع کړي یو وي دماغ غوړه دی بل وي دماغ غوړه دی الله وي نه په دې کې د خلکو لانجه نشته لري لانجه په بل قصه کې د ګوره ورته ولو شاء الله کچرت اراده شوی دا الله تعالی مقتتل الذين نو جنگ بنو کړه کسانو من بعدهم چې پس دي پیغمبرانو نو ها د دې ټولو پیغمبرانو نه پس باندې وی مراد ده نو د هر پیغمبر نه پس په اکثر د الله اراده به خلکو به اختلاف نه وکړي یا من بعدهم پس د موسی او عیسی علیه السلام نه من بعد ما جاتهم البینات پس دا غینه چې دوی راغلی دوی ته البینات واضح دلائل نو کده الله اراده وی تکمیلی لحاظ سره چې دا خلک به اختلاف ونکړي نو نه به وکړي خلکو به جنگ نه وکړي لیکن د الله یو خو د الله اراده دا و چې ودی کې خلک د اختلاف وکړي ما نه د اختلاف لپاره پیدا کړی دویم کار کړي ولکن اختلافو لیکن د د جنگ هغه د جنگ کولو د اختلاف کولو یو تکوینی دغه شو چې خاص د الله طرف نه د مخلوق په کې اختیار نه تکوینی سبب شو یو تشریعی سبب ته تشریعی سبب داره ولکن اختلافو لیکن دی خلکو اختلاف کو په ایمان او کفر کې په ایمان کې په کتاب کې خلکو اختلاف شروع کو دای تشریعی وجه شو نو چې اختلاف خلکو په ایمان کې وکړو نو الله تعالی هغه خلکو ته امر وکړو چې وو چې کم خلک ایمان راوړو چې دا کم انکار کوي دا قتل کوي دا څه کوي قتل کوي نو یو امر تشریعی د الله شو یو امر تکوینی د الله شو تکوینی امر د الله تعالی د خلکو کې ولانجی وی تشریعی امر د الله په هغه وخت چې خلک په کتاب کې او په دین کې او په ایمان کې اختلاف وکړي او بعض خلک کافر شي بعض مسلمانان شي الله غ مسلمانان ته وی دا کافر وهي خوش دا قتل کوي نو دا مراد دی ولو شاء الله مقتتل ولكن اختلفوا نو چې اختلاف وکړ فمنهم من امنا نو بعض دوی نس هغه چې ایمان راوړو ومنهم بعض دوی نه من هغه دي کفاره چې کفر وکړو کفر وکړو نو دای دا دغه شو نو چې کفر وکړو نو فامر الله تعالی المؤمنین بقتال الکافرین الله تعالی امر وکړو مؤمنان ته دا کافر څخه دا قتل کړي نو د اختلاف وجه انبیاء دغه نه چې انبیاء کې تفاضل دی د اختلاف وجه د خلکو په خپل په کفر او په اسلام کې اختلاف دی خجی ولو شاء الله کچرت اراده شوی د الله تعالی مقتتلو نو دوی به اختلاف نه کړي دا بیا راغی ها دا بیا راغی اول ظلم راغی اوس دویم دل بیا راغی نو دا څه مطلب دی اول ځل چراغ ولو شاء الله مقتتل دا غینه اراده تکمیلی د الله مراد وا دا دویم ځل چراغ ولو شاء الله که چرته اراده شوی د الله تعالی مقتتلون دوی به قتال نه وکړي دا اراده تشریعی امر تشریعی دی څه مطلب لو شاء الله ما امر المؤمنین که چرته اراده شوی دا الله تعالی مقتتلو ما امر المؤمنین یا مقتتل المؤمنون نو مؤمنانو بجنگ نو کړی دی کافر سره ولكن لكنهم اقتتلوا باذن الله لیکن دوی جنگو کو د الله په امر دا که د الله امر نه وي دوی به جنگ نه وکړي لیکن الله امر کړی دی نو لہذا په امر باندې چې الله مؤمنان ته وی کافر وج نه نو دی وجلی دی نو دا شوخه یا بعد وی چې لو شاء الله مقتتل الذين د انبیاء نه مکه خلقو او لو شاء الله مقتتلوا د انبیاء نه بعد دی پوښوي ولکن الله لیکن الله تعالی یفعل کوي ما یرید هغه چې اراده وشي الله تعالی د خپل ارادي مطابق چې کوم دنو کارونه کوي نو دا تر دې پورې ته شو دا یغه سلورم باب شو او په دې باندې درې مې ته ختمه شو په سلورم باب کې ترغیب ال القتال آداب د قتال او دغه رنگ چې کوم د آداب د انفاق او ور سره چې کوم د نو د دغه جهاد فائدہ او د رسولان تعالی ګلو فائدہ دا ذکر شو په دې باندې دا باب ختم شو دا عیسی ختم شو مکمل دا درې مې عیسی وا چې د لیس البر نه شروع شي وا د دې عیسی خلاصه سو القتال فی سبیل الله اولا لس امور د پاره د شخصی اصلاح بیا فلور امور د پاره د ملکی اصلاح بیا اتلس قوانین د پاره د کورنۍ د اصلاح بیا د اغینه پست کوم دنه سو مثلا د جهاد د بیان کا پوښی پلا